چې دا الله د دین د پاره مال خرج کړي مال لګوي په دین قرباني وکړي نو په دې حصہ کې بیان د دیو چې د الله د رضا لپاره مال خرج کړي په نه او د الله د رضا کولو او د پیغمبر د خوشالولو د پاره چې سبا زما قیامت کې شفاعت وکړي دام د قران یو حصہ وا موږ توحید منو چې الله یو دې څوک انکار نه کوي مسلمانان یو ذات او صفات کې یو منو پیغمبر منو چې او د الله د طرف نه را لګل شوی رسول او استاد او پر حق پیغمبر دی دا منو چې کتاب هم رښتینی دی الله را لګل دی دین سپاره قران دی دا منو قیامت هم منو او چې اورز برازي هواي کې به حساب او کتاب کوي دا منو چې جهاد دې د کفارو سره او دا منو چې خیراتونه خکار دې مال لګول د الله په دین باندې خکار دې خو عملی زندگی په دې کې ډېر ګران ده بیا مال لګول د الله د دین لپاره چې څوک خرچ نه کوي خیرات نه کوي د الله د دین د سربلندۍ لپاره ما د دې لپاره ولګوا چې د کفار زور ختم شي د کفار زور مات شي او د مسلمانانو روح قائم شي د الله غدین خلقو ته ملاو شي او رسیږي خلق پوشي په دې باندې مال لګول دا د قران یوي سوا څوک چې دا نه مني د سن قران نه مني مم په دې کورونو باندې مم په لارو کوڅو باندې داس د بار زمنګ داغي بجټ وی مال لګول وی خو چې کله د الله د رضا کولو د دین د رسایې د پاره د ضرورت د مال راشي نو بیا موږ دا وخت بیا پریشان یو بیا منګه دا حکم ته تیار نه یو وګورا قران د دې مثالونه بیان کړی دي کفار علم دي تنظیمونه جوړي فلاحي کارونه کوي یا په یو شکل کې بل په بل شکل کې تنظیمونه دي د غرباو سره احسان نه کوي هغه ملکونو سره احسان نه کوي چې کمزوري هغه باندې ظلم او زیاته کیږي هغه باندې مال لګي چې دا خلق ظلم کم شي داغه د پاره سوره سرمایه هغه لګي خو کله مسلمان د الله د کتاب د رسولو لپاره د الله د دین عام کولو لپاره د کفارو د زور د ناکار خلقو د زور کمولو لپاره او د الله دین عام کولو لپاره شي بیا مسلمان داغه لپاره تیار نه دی حالان کې دا کفار سرمایا دې نه لګي خو په کار هغه ته ناراضي ځکه اصل عقیده دا هغه خراب وا نو دا هغه عمل د الله دربار کې قبول نه دی او د مسلمانانو چې ځان ته وي زما عقیدم صحیح ده عملم صحیح ده خو بیا مال لګول په غیبانه هغه ته ډیر ګران ښکاری او بعد خلک کوی یرا خیراتونه نه مني پمغ یو دا الزام لګی چې خیرات نه مني زداغه یو سو نشان دی یو سو دلائل خیم د قران کریم نه هو یو هغه رسمي خیراتونه رواجی سيزونه اخو قران هم نه مني او پیغمبرم نه مني بلکې پیغمبر الټه پاغیرت کوي قران کریم الټه باغې ردونه کوي لکه یو آیت ما چې دا غینه ولستو هغه خیرات چې هغه په سبات شو هغه سبات نه کوي هغه ریا کوي اذان خودل کوي یا ساته د داسې خیراتونو زه ثواب به ملاویږي قران وایي لوی سبیل الله هغه د الله کتابو د الله کتاب بیانېږي د الله په کتاب والو باندې خرج کیږي خو چې د الله کتاب رسایي کیږي په هر طریقه چې خو چې د الله کتاب مخلوق ته رسیږي په دې مال لګي چا چرات لو کړه په یو نیکي باندې په یو روپۍ باندې د الله په دین کې ورکړه یو نیکی وکړه یو روپۍ ورکړه د الله د دین د پاره چې زما رب زمانه رضا شي او د دین کار په دې مخ کې لار شي هغه په علماو لګي کار په درسونو لګي کار په اسباب او پاره او طریقه لګي پلان می بیمار دی زوی می بیمار دی خزه می بیمار ده زه بیمارم چرته مل نشما ته تکلیف کې ګنه کورنا نو سړی پریشان دی ته خوف او حزن چې څوک مړی پلار خزه بچي او اور پیا دیږي او خفه کیږي د سترګو نه اوخي بهږي لکه حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام چې کله پاغه یو غم راځي نو بل غم ته مخ ته کیږي یو کار دی وکړو پاغي رستو بیا وګورا چې زه په رد بدوا خمی کړی خکا خیرات مې کړې کما پس خلق ارسوي زب بیا دغه سه کوما الا پدې کې زمانوم لکیږي دا څه دې کې ولې ما لګوما دا چې خیراتونه ور کوم چې پای کې زمانوم نکیږي زما په کې څوک تذکرہ نه کوي ډېر خلکو نه ورو تا به حق کړی پته نه لګي الګا دا ماشین دی جمعه ته چا راوړو پس پته نه لګي چا به راوړي خسرې چې ولدا ما کې خو بده دې زما تذکرہ وکړه خو خلک مشته بعد وي دا ګور هڅه نه مې ما خو لا دا وکړو وګوره پکې مې راوړو سره پکې جمعه کې نو وګوره بل مې راوړو دا مې وکړ نه نه دا ما کوړو ما ټول قاضیان له پیسې ورکړې دوله مجاهدین د ماسله هوا غسته دوله میوله بسترې واغسته یا تا د چا د پاره کړی دی یو یو جمعه ته لوډ سپیکر راغسته و چې زه درس پکېږي څنګه ثواب کېږي سالم میاش یوری باغه پاغه لوډ سپیکر باندې درس وکړه ډېر حق پر سالم د الله تعالی زاره پر درس ختم شو ختم شو زی ته وی بچي ورشه لوډ سپیکر ته راکوس کا ویولې ویل لوډ سپیکر ما راوړی او خامخا زما نوم خو پې شوی وی که زما یو زر نوم نه دی اخیستی چې دا فلاني بابا راوړی فلاني کاکا راوړی دا څنګه ما دې لپاره خو نه وغسته چې ته زما کم سے کم چې زما نوم خې یو ځل اغسته وې په لوډ سپیکر باندې چې دا فلانی بابا فلانی کاکا دا لوډ سپیکر منګلا اغسته دی نو لا لو سپیکر هم ماده ده په نو هغه ته به ما تذکرہ وکاو تذکرہ به زما و نشو لو سپیکر را کوش کا هغه راغه هغه عالم ډیر حق پر سالمو دیندارو ویله کسره راغلی ویجی پلان به وی چې دا لو سپیکر ته راوړه ویولې بچي وی پلار مې وی چې د سپیکر خو مې اغسته ما او جناب کې مولوی سي نوم واخلي زما تذکره و نکړه زما نوم یې وانه غسته ده نو د سپیکر ته دا هغه ته کما ته پته وي خدای ګواله کستا د سپیکر باندې ما صرف الحمدلله ویلې وی اته وشابه کتی نه کوځي جی کوزو سپیکر له سپیکر له کوس کو دا غاړي ګل واټه هم خارېخه بیا چې دی خو ورو بیا یې سو وخت پس پلار راغې ویجزه په شم ته خپښوي پیسې وځه سړیا پیسې یو ځاته گزار کړو دا چې خلکو ته پیسې ورلګوم په جمعهتونو په مدرسو باندې تا دا خلکو چې قران داغي بیان نه کړی دی او شه پس باغنی او پردو بدو باندې اے زبدا سے داسم کمیات د صد زکات امدادو کو زبدا سے داسم کما د لبیا خیراتونه ورکړه زبدا سے داسم اے چې کم دی ورکړي اخلال تباہ او برباد شو قران وې ک زکات دی ورکړي و غم لاله ک خیرات دی ورکړي نو غم لاله قران وې داسې مکوي الله وې څنګه تباشو کلذي ينفق اماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله لکه یو سړی خیرات کوي او پای کې ځان خی خلکو ته نو څنګه چې په ځان خودلو کې خلکو ته ثواب نشتا نو په داسې خیراتونو کې زکاتونو کې چې پاغه کې ځان خلکو ته خی زبادل کې نو پای کې ثواب نشتا الله دې موږ داسې خیراتونو وساتي خان فمثلو کمثل صفوان ما ډیر اوریدلې دي وې دې جمعات کې زموږ استاد څخه تذکرہ نه کوي مې زموږ د استادانو مشن مونږ ته مخه ترې قران مشن مونږ ته مخه ترې په کال چې دا کال اخر کې دا لیکلې چې فلانی دا شعر وړي دي فلانی د سیبدار وړي دي فلانی کاکا دار وړي دي الکه تا د در پاره کړی کته هغه د پاره کړی خو کداغه د پاره د کړی دی هغه پوهه دی کنه او کته د چا د پاره کړی بس ټیک دی حساب چې کړی خرج کړي هغه ته واپس والا او دوی مې د کړی ز خپل حساب غواړم دا د مخلوق ها دا د مخلوق حالت ته الله غ نظام چلی خپل کورونا خپل اداري د دین په هر طریقه د ټول الله خصاتی بس د خو کم او د بدو اعمالو چابلې ډېر درون دی به ډېر پریشان شي امام ابن قیم فضل العلم والعلماء کې ذکر کړي اب ډېر پریشان شي چې ما هډېر عمل کړو خو زما عمل خو غالبا چې قبول شوی نه دی ما خو په لکونو زکاتونه وکړو په لکونو جمعاتونه خیراتونه میکړو اوس ما ته سملاو نشو او خو مخلص پي خنيږي او بنده پي د تعالی خي بیا با د پریشان شي نو د وریز د غلوس کې پشان یو سیز برول شي او د د نیکو اعمالو په چابلی کې بکی خود لشي او به ویلې شي دا ستاره عمل له دا غسته ستانه کارونه دي دی بوې ما خو دا عمل نه کړي دا خډیر زیات دی ما چې کوم عمل کړي ما ته معلوم دی ما خو د خپل وس مناسب یو جمعات جوړ کړو د خپل وس مناسب بعد طلباء سره لغوندې سان کړو ما د خپل وس مناسب سچ می وس کېدو نو خو ما ته معلوم دی لګري دا خو ډیر زیات عمل له دا ما نه کړې الله بو دا ستا عمل له چتا دنیا کې کړو او ستا په دې اعمالو تا ته پتن لګي دا په دې خلکو فائدې حاصلولې واجما سرمایا و پدا سے خلقو لگی پاپس و خلقو بن لگی خیرات پدا سے خلقو کا چې د دین ته خوريږي قران ته خوريږي توحید ته خوريږي خلقو ته فائدې رسیږي دنا علماء تیاریږي هغه علماء په خپل کلو کې کارونه کوي نو ته تیاریږي خلق عقیده زده کوي خلق پیغمبر سنت زده کوي خلق د دین رسایي کوي هغه دا دي جوړيږي بیا وګوره بیا هغه نه نور داغه نه نور داغه نور داسې خبر زی لکه یو داغه نه دا عالی لوډ سپیکر شوي دا عالی د افیمونو شوي دا عالی شوي چې په دې باندې دین رسایږي من دې زینا شو دې تخل په کم کم زینو کې ناشته په غرونو درو کې او ته خلک راځي قران نه او ته خوار کړي تا ته پته نشتا نو چې ستا په پیسو باندې دا سیز ملاو شو ستا په خرچه باندې دا سیز ملاو شو برابر شو نو چې هغه سوره د دین کار کوي هغه سوره قران زکه سوره مسائل هغه وخت رسیږي نو هغه زکیږي او ستا په عمل نامه کې لیکل شي ستا عمل نامه زما خو وینا دا ستا خو خیرات دی دا غي اوریدلو منلی ټول پکې را پداسي سيزونو پداسي موقو پس ګرځا یا الله داسې موقع بکله ملاويږي چې داسې موقع چاغه زما سرمایا پداسي خلکو لګي پداسي زینو لګي چې ما ته پته نه یو زما عمل نه عمل کړی شي خلق په ډیر ګرمۍ کې ولالی تن به د تند او د لوګي او په تکلیفونو کې به پریشانې ال بیا مال کار نور کوي ال بیا منځونه کار نور کوي عمل کار ور کوي چې تا په دنیا کې کړو الله دې رضا کړو یا زکولو یا خودلو اغه ځوان برا وستلې شي اغه خلق برا وستلې شي دوا پاغه سوري دارش کې به ودرېږي دریم با اغه سره را وستلې شي چې دا غزل جمعه پورې پیوستو دا غزل دین پورې پیوستو بغیر د وینا نه هغه ته قتل هغه پوره کول بغیر د خلکو د وینا نه زړی هغه پوره پیوستو نو یو په هغه سره را وستل شي او په ارز سور د لاندې به ودرېږي ځکه جمعات یو قسم داسې یو چیز دی یو وی دی ویو کی بلوی دی ویو کی کور کې ار یو ملا نه ورکه دا خرچواله زنارم به شي دا سټیک کې کوټه لازم ارس برابرې ایګي به تاسو نه کو جمعات مالا استاد ته بل هغه سره پنځم چاغه ځان لو او الله یاداو دا سه الله یاد کراغه چې داغه د اوسترګو نه اوخ کلاله په جلا شو په جلا شو په خوشک ځای کې په ځان لځای کې د شپې په تیار کې چې الله زب سبا قبر کې سکوما تیور تیری دی یا الله زب سبا د صلات په پھول باندې سکوم یا الله زب سبا په حساب باندې سکوما او په جلا شو نو الله وی هغه چې زما د يرینا د عذابونو نه زما د عذابونو سترګو نه اوخ کې توی شوی وی دا غد سترګو نه زړې خپشو زما د وجنا زما په عذابونو نو هغه سره بمرا وستلې شي او د عهد د سوري د لاندې به اوساتلې شي الله دې موږ دا غي نه وګرځي دانه چې منبر د پاسه د خلکو مکه ناس او جړاګان کوي دانه دار یا کار دی نزال الله خوش کو په ځان لځه کې چې څوک هم خبر نه یو والله خبر دی بلغه سره برا وستل شي د اته د سرود لاندې با پنا ملاو شي چاغلا یوی جنې خيستا بیوادو دا ډېر ګران کار دی الله دې آسان کړي نو دا غي انسان بم الله وې د عرش د سورۃ الان دې او ساتما نن سبا هم موږ دعوت ورکو موبایل دې فیسبوک دې نیټونه دې او کولاو کو مزه پیاسلو دا سه زمون خیراتونو ګوره یا د بدلو دي یا د نمایش او د خود دي او خو قائد بګلاو دي الله دې موږ معاف کړي او چې قائد سمې نو بیا دن الله دې زمون خیراتونه په سي طریقه باندې ولګي بهرحال بیان په دې کاو چې د الله د دین لپاره مال خرج کول ډېر لوی ثواب دی قران کله وی لست رجیب اور کوما کله وی غیر بور کوما ډېر بور کوم کله ویو په سوال د سپور کوما کله ویو په غیر متناهی بور کوم چې سره چا کې اخلاص وی الله وی دا اخلاص په بنا بزا غنه بدله ور کوما الله دې اچره داغه ول بدلی ورکی چې په کم ځای کې تا ترورا د دین کار ملاو شو چې دا د دین په کار جمعه جوړیږي نو واچو پکې پنجا واچو پکې لس واچو پکې شل کم ځای کې جوړيږي ارزه کې د دین رفای کارونه کیږي نو ځان له پکې څه پیدا کا دا مو ازو پکې لا کور کو وای د وزدل کې لا پکې ورکه زما ورکم ورکول ورکول کړه دا امید نه ساته چې ور بکم نه نه مکه سره اته بیغانو خبره ها نغد اراده خدا چي ور بکم کمالدار شم یره کزما دا بلی دی دام توبه ذکر کړي زبا دوړه پیسې په دین باندې میاش کې ور کوما ډیر ویلي ما ته خپل ویلي هغه په دې خو بیا موږ لیدلیم نه دي هغه عودي مولا ملاو شوی دی نو کړي مولا ملاو شوی دی با پاریانی مولا ملاو شوی دی قران وې فلما آتاهم ما بخلوا الله وی چې زولا هغه مال ورکم کم چې د تمنا کړی دا نوکری ولور کم باپاری ولور کم تجارتی سامان کارخانه ولور کم بخلو الله دې بخل کوي پاغه باندې بخل باندې کو بس هغه ته تاجران دي ما ته پته ده چې په خپل مالونو کې هغه ډیر زونه وباسي او دا چې با څوک ته خبرې کیم نه که زکات ور کوي نو په داسې ځای کې ور کوي چې هغه ته پته ده چې دا ځای حقدار دی دا ځای صحیح دی که خیرات هم کوي نو په داسې خلکو چې هغه ته پته لګي چې یا سیز والم یا سیز ور کم یا پسې ځای باندې خرج کم الله دې زموږ مالونه پسې ځای او حدیث کې راځي ها ډیر احادیث دې مخې ته لري خو الله دې